الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حضرت موسی علیه السلام وسلام د قصې او د داستان په هکله ده چونکه حضرت موسی علیه السلام د اسرائیلو د طبقې نه و او فرعون چې و دا مربوط و د قبطیانو په هکله یعنې د هغو پادشاه او د هغو مشر و اوس موسی علیه السلام وسلام د اسرائیلیو ملاتړ کوي حضرت موسی علیه السلام وسلام د بني اسرائیلو ملاتړ کوي ځکه بني اسرائیل د فرعون د ظلم او د وحشت او د بربریت لاندې راغلي ول نو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې ځوان شو او موسی علیه السلام وسلام د ډیر قوي مټو خاوند و او په دې باندې هم پوهېده چې زه د بهر نه د فرعون کور ته راننوتلی یم د فرعون د کورنۍ غړی نه یم بلکې زه د بني اسرائیلو یو تن او یو فرد یم په دې حال کې یوه ورځ له د ښار په لورې یو ناڅاپه موسی علیه السلام ووت ګوري چې دوه کسان له یو بل سره په جنګ اخته دي یو په دې و کې د بني اسرائیلو دی او بل چې د قبطي د فرعون قومي دی هغه اسرائیلي د موسی علیه السلام وسلام نه د مرستې غوښتنه وکړه موسی علیه السلام وسلام ولیدل چې د فرعون قومي چې قبطي دی هغه پر اسرائیلي باندې ملامت هم دی خو ډیره هڅه یې وکړه چې هغه د قبطي د تیري مخه ونیسي خو هغه بیا هم د تجاوز لاس په هغه اسرائیلي باندې پورته کوه نو موسی علیه السلام وسلام بالاخره مجبور شه هغه قبطي یو څوک یا یوه څپېړه ووهه چې په پایله کې هغه قبطي د موسی علیه السلام په سوک باندې مړ شو د دې پیښې په لیدو سره موسی علیه السلام وسلام ډیر سخت پښیمانه شو ځکه موسی علیه السلام وسلام د قبطي د وژلو هوډ نه درلود او خپل د عمل یو شیطاني عمل وبللو او ویې فرمیل چې دا د شیطان کومه ناوړه دسیسه ښکاري هغه یو ستر فساد برپا کوونکی دی یعنی شیطان یو ستر فساد برپا کوونکی دی او همدارنګه شیطان د یو ستر فساد د برپاکولو لپاره په ما باندې دغه کار کړی دی نو موسی علیه السلام وسلام د الله دربار ته توبه وویستله او د خپل د سهوي عمل نه یې بخښنه وغوښتله په ډېرې او تضرو او عاجزي سره یې د الله نه دا غوښتنه وکړه چې زما توبه په خپل دربار کې ومنه او زه د مجرمانو ملاتړ په هیڅ وخت کې نه کوم د موسی علیه السلام وسلام مطلب دا و چې د هغې قبطي د تیري مخه ونیسي او کوم جنګ چې د دوی ترمنځ دی هغه خلاص کړي دا قبطي نه منله موسی علیه السلام یو سوک چې هغه ووهه فقضه فوکزه موسی فقضه علیه په یو سوک باندې هغه مړ شو د الله رب العزت کلام دا صحنه موږ ته داسې بیان کړې ده ودخل المدینة علی حین غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستأسه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین یوه ورځ موسی علیه السلام وسلام په داسې وخت کې ښار ته ننوت چې خلک په ډیر غفلت کې ول موسی علیه السلام هلته ولیدل چې دوه تنه په جګړه کې دي یو د موسی علیه السلام قومي دی او بل د هغه د دښمن قومي یعنی د فرعون قومي دی هغه کس چې د موسی علیه السلام وسلام قومي و نو هغه د موسی علیه السلام وسلام نه مرسته وغوښتله موسی علیه السلام وسلام ورغی هغه د فرعون قومي یو سوک وواهه او د هغه کار یې پای ته ورسو د دې حرکت له صادرېدلو سره سم موسی علیه السلام ویل دا د شیطان په لمسون کار دی او دا ویل شیطان سخت دښمن او ښکاره بېلارې کوونکی دی بیا یې ویل ای زما پروردګاره ای زما ربه ما پر خپل ځان ظلم وکړه ما ته بخښنه وکړه نو الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړه او پروردګار ډیر ښه بخښونکی دی او پروردګار خورا مهربان ذات دی موسی علیه السلام وسلام ژمنه وکړه چې ای زما پروردګاره دغه احسان چې تا پر ما باندې وکړه د دې وروسته به زه هیڅکله د مجرمانو ملاتړ نه شم نو موسی علیه السلام وسلام چې کله ولیدل چې د فرعون قومي مړ شو ویې موسی علیه السلام وسلام دا قتل پټ که خو اوس دا قتل افشا کیږي بله ورځ بیا موسی علیه السلام وسلام د فرعون د کور نه ښار طرف ته راوځي بله ورځ بیا موسی علیه السلام وسلام د فرعون د کور نه ښار طرف ته راوځي او په دې ویره کې هم دی چې د قتل خبره یې افشا نه شي خو کله چې موسی علیه السلام وسلام ښار ته ورسېده په ناڅاپي ډول یې ولیدل چې بیا هماغه اسرائیلي چې د دې قومي و یو بل قبطي سره بیا په جګړه اخته دی جنګ چې د چا عادت وي هغه نه ورکیږي هماغه کس چې پرون د جګړې نه خلاص کړی و او د فرعون قومي یې وژلی و نن بیا ولیدل چې یو قبطي سره بیا په جګړه باندې اخته دی بیا یې د موسی علیه السلام نه د مرستې غوښتنه وکړه موسی علیه السلام د دې پیښې په لیدلو سره اسرائیلي یعنې د خپل قومي یې ملامت او ورته ویل چې ته خو ډیر ګمراه او جګړه مار سره یې هره ورځ له یو چا نه نه یو چا سره د ستا جګړه او جنګ وي او موسی علیه السلام د خپل قومي وګواښه نو موسی علیه السلام لاس پورته که ورنږدې شه تر څو دا دواړه سره خلاص کړي نو هغه موسی علیه السلام وسلام قومي په دې سوچ کې شه چې موسی زما د وهلو هوډ لري ځکه هغه د موسی د غوسې او د حیبت نه وویرېده نو چې کله موسی علیه السلام ورغله چې دا دواړه سره خلاص کړي نو هغه ویلې چې موسی علیه السلام اوس ما وژني نو په چیغو یې لاس پورې کړه او د خپل د حماقت د وجې او د خپل د فساد د وجې نه د قتل راز لوڅ که او په لوړ غږ سره یې ویل چې ای موسی غواړې چې ما هم د پروني سړي په څیر باندې ووژنې دا خپل قومي و نن چې بیا په جګړه باندې بوخت ولید موسی علیه السلام ورغه چې دوی دواړه سره خلاص کړي نو دا د موسی علیه السلام د حیبت او د غصې نه وویرېده او په لوړ آواز باندې غږ پورته که چې ای موسی علیه السلام ته غواړې لکه څنګه دې چې پرون سړی وژلی و د هغه په شان ما هم ووژنې نو چې کله قبطي د اسرائیلي دا اقرار واورېده چې پرونی وژل شوی فرعوني قبطي هغه موسی وژلی دی او حال دا چې فرعونیان په دې باندې نه پوهېدل چې دا قتل د چا له لورې نه شوی دی او د څه مقصد دپاره ترسره شوی دی د دې خبرې په اورېدو سره هغه قبطي په نیغه قبطیانو ته ورغی د فرعون قومیانو ته ورغی او د قتل له موضوع نه یې هغوی خبر کړل چې دا قتل خو موسی کړی نو چې کله قبطیان خبر شو ټول قبطیان سره راټول شول او په موسی علیه السلام وسلام پسې ګرځېدل موسی علیه السلام وسلام پسې ګرځېدل تر څو هغه پیدا کړي چې د خپل عمل په سزا یې ورسوي په دې وخت کې د موسی علیه السلام یو مخلص دوست چې هغه هم قبطي و نو د فرعون د قوم نه و د قبطیانو له دې پرېکړې نه خبر شو او په بیړه یې ځان موسی علیه السلام وسلام ته ورسوه او هغه یې د خپل قوم د پرېکړې نه خبر کړه او موسی علیه السلام ته ویله چې ډیر زر د ځان د ژغورلو په غرض له مصر نه بهر شه موسی علیه السلام وسلام بې له ځنډه د هغه خبره ومنله او په ډیر احتیاط په پټه له مصر نه ووت او دا دعا یې په ژبه وه چې خپل رب ته به دا دعا کوله ای زما پروردګاره ای زما ربه ما له ظالمانو څخه وژغوره او د ظالمانو د ظلم نه ماته نجات راکړه نو موسی علیه السلام وسلام حرکت کوي مدین طرف ته ځي موسی علیه السلام وسلام د ځان د ژغورلو په غرض له مصر نه د مدین په لور حرکت وکړ خو کله چې موسی علیه السلام وسلام مدین ته ورسید غوښتل یې چې د اوبو په طرف باندې ورشي تر څو خپله تنده پر اوبو باندې ماته کړي علیه السلام تږی و او همدارنګه موسی علیه السلام وسلام غوښتل چې خپل لاس او همدارنګه د خپل مخ په اوبو باندې پاک کړي ځان ته نظافت راولي کله چې موسی علیه السلام وسلام د اوبو چینې ته راورسید ویې لیدل چې ګڼ شمېر خلک پرې راټول شوي دي په دې چینې باندې او هلته یو بل ته ډیکې ورکوي او یو بل ټیر وهي او خپل ټول ځواک د اوبو د لاسته راوړلو لپاره په کار اچوي هر یو په دې کوشش کې دی چې هغه اوبه اول خپلو څارویو ته ورکړي نورې اوبه به نه همدارنګه موسی علیه السلام وسلام په دې وخت کې د اوبو چینې تر څیرمه دوه پیغلې نجونې هم ولیدلې چې هغوی په خپل ډانګ باندې خپله رمه ایساره کړې ده او نې پرېږدي چې اوبو طرف ته نږدې شي نور خلک راټول دي ټول او په دې هڅه کې دي چې د چینې نه اوبه راواخلي او خپل څاروي یې هغه باندې اوبه کړي خو د چینې نه هغه طرف ته دوه پیغلې نجڼې دي چې هغو سره چې دوه پیغلې نجلکۍ دي چې هغو سره هم د خپل رمه ده او په ډنګ باندې ایساره کړې نې پرېږدي چې د اوبو طرف ته راشي او دا دواړه د حضرت شعیب علیه السلام لورګانې دي شعیب علیه السلام وسلام هم پیغمبر و موسی علیه السلام وسلام د دې صحنې په لیدو سره حق پک پاتې شو حیران شو موسی علیه السلام وسلام لږ وړاندې ورلاړ چې کله وړاندې لاړ د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې خپله رمه نه پرېږدئ چې اوبو ته نږدې شي موسی علیه السلام ته یې دا پوښتنه وکړه طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا قدرمنو اورېدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي موسی علیه السلام وسلام چې دا حالت ولیدو ډېر سخت حیران شو وړاندې ورغی او د هغو دوه ښځو او د هغو دوه پیغلو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې خپله رمه نه پرېږدئ چې اوبو ته ورنږدې شي هغوی په ځواب کې موسی علیه السلام وسلام ته ویل چې موږ هم د دې دپاره راغلي یو تر څو خپله رمه اوبه کړو خو د ډېرې ګڼې ګوڼې له وجې نه موږ نه شو کولی چې خپله رمه اوبه کړو کله چې نارینه هغه خپله رمه اوبه کړي یعنې نارینه شپانه خپلې رمې اوبه کړي بیا وروسته له هغوی نه موږ کوشش کوو چې خپله رمه بوځو او هغوی ته هم اوبه ورکړو او دې دوه پیغلو موسی علیه السلام وسلام ته د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې هم وویل چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې زموږ پلار ډیر بوډا دی زموږ پلار ډیر سپینګیری دی هغو دواړو د دې خبرې په یاد راغوښتل چې د موسی علیه السلام وسلام رحم او د موسی علیه السلام وسلام عطوفت لاسته راوړي تر څو موسی علیه السلام وسلام د دوی سره مرسته وکړي چې کله هغو دوه پیغلو دا خبرې موسی علیه السلام وسلام ته وکړې نو په مجرد اوریدو سره د موسی شفقت رحم او غیرت په جوش راغی او د هغوی رمه کړه او اوبه یې کړه کله چې نورو شپنو موسی علیه السلام وسلام ولید هغوی په دې باندې وپوهېدل چې له هغه سره موږ توان د مقابلې نه لرو ځکه موسی علیه السلام ډېر تکړه ځوان و د ډېر مضبوطو مټو خاوند و نو چې موسی علیه السلام یې ولیده نو موسی علیه السلام د رمې لپاره یې لاره پرانه او لاره یې خلاصه پرېښوده کله چې موسی علیه السلام وسلام د رمې د اوبه کولو نه اوزګار شو موسی علیه السلام ستړی نو د دمې اخیستلو لپاره د یوې ونې تر سوري لاندې وغځېد لاړ د ونې سوري ته کښېناست په یو بیابان کې په یو لاره کې چې څوک ستړي شي او هلته لمر هم وي نو هغه کوشش کوي چې ځان ته یو سوری پیدا کړي د هغه لاندې خپله دمه و خپله دمه وکړي نو موسی علیه السلام هم د دمې لپاره لاړه د یوې ونې سوري لاندې کښېناست بیا یې وروسته د الله رب العزت د شکرانې له ادا کولو نه دا وویلې چې ای زما پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما باندې نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم موسی علیه السلام ناست دی دلته د لږ زنګ تېرېدو نه وروسته هغه دوه پیغلې چې موسی علیه السلام وسلام د هغو رمه اوبه کړې وه چې هغه دواړه پیغلې ډېرې حیاناکې وې یوه یې موسی علیه السلام ته راغلله او موسی علیه السلام ته یې ویل چې زما پلار تا غواړي تر څو تا ته د هغه زحمت مزدوري درکړي چې زموږ څارویو ته دې اوبه ورکړي دي ځکه دا دوه پیغلې لاړې خپل پلار ته قصه وکړه ټول جریان یې ورته ویلې نو پلار یې موسی علیه السلام وسلام پسې دا یوه حیاناکه پیغله راولېږله چې ته هغه ما ته راوله تر څو هغه ته زه اجر او مزدوري ورکړم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین کله چې موسی علیه السلام وسلام د مدین خوا ته مخه کړه نو موسی علیه السلام ویل هیله ده چې زما رات ما پر سمه لاره سیخ کړي او په سمه لار راته راوښي او کله چې موسی علیه السلام وسلام د مدین څا ته ورسېده د مدین اوبو ته ورسېده نو ویې لیدل چې ډېر خلک خپل سوي اوبه او له هغوی نه بېلې یوې خوا ته دوې ښځې دي چې څاروي ایساروي او نه پرېږدي چې اوبو ته راشي موسی علیه السلام له دغه دوه ښځو نه پوښتنه وکړه چې تاسې څنګه اندېښمنې یاست هغوی ویل چې موږ خپلو څارویو ته اوبه نشو ورکولی تر څو چې دغه شپانه خپل څاروي بونځي د دې ځای نه او زموږ پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی ناتوانه دی د دې په اوریدو سره حضرت موسی علیه السلام د هغوی څاروي اوبه کړل بیا یو سوري ته ولاړه او ویې ویل چې پروردګاره هره ښېګڼه چې تا پر ما نازله کړې ده زه هغې ته اړ یم څه ځنډ لا نه و شوی چې له هغه دوو پیغلو څخه یوه په شرم او حیا را روانه ده او موسی علیه صلات وسلام ته راغله او ویې چې زما پلار تا غواړي تر څو تا ته د هغه زحمت مزدوري درکړي چې زموږ څارویو ته تا اوبه ورکړي دي موسی علیه السلام چې کله هغه ته ورغی هغه ته یعنې موسی علیه السلام چې کله شعیب علیه السلام وسلام ته ورغی شعیب علیه السلام وسلام ته ټوله قصه بیان کړه هغه د فرعونیانو قصه یې بیان کړه نو شعیب علیه السلام ویې چې هیڅ مه ویرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی او الله به تا ساتي دا واقعیت هم دی قدرمنو اورېدونکو هر مسلمان چې د الله له رضا دپاره پاڅون وکړي او د هغه مقصد او هدف او تصمیم هم د ظلم او د ظالم لاس بندول وي چې د ظلم مخه ونیسي او د مظلوم حمایت وکړي الله رب العزت به د هغه حمایت کوي خو په دې شرط چې په زړه کې اخلاص او صداقت وي موسی علیه السلام وسلام هلته خو هم د خپل د قومي د حمایت دپاره پاڅېدو چې هغه فرعوني یې په سوک باندې و هغه مړ شو بالاخره چې هغه جاهل د قتل هغه دسیسه افشا کړه موسی علیه السلام وسلام دې ته اړ شو چې خپله خاوره پرېږدي او مدین خواته راشي دلته هم ویني چې دوه عاجزې ښځې دي نشي کولی چې خپل رمې ته اوبه ورکړي او په چینه او په اوبو باندې د نارینه شپنو ډیره ګڼه ګوڼه ده موسی علیه السلام چې دا حالت ویني حیرانیږي بیا هم دا غواړي چې موسی علیه صلات وسلام دوی سره مرسته وکړي هغوی دا هم وایي تر څو چې دا نارینه شپانه د دوی ځنه لاړ نه شي موږ نشو کولی چې د خپل رمې ته اوبه ورکړو او زموږ پلار هم ډیر سپینګیری او عاجز او ناتوان دی موسی علیه السلام وسلام بیا هم د دوی مرستې دپاره راپورته کیږي او د دوی رمې او د دوی حیواناتو او څارویو ته اوبه ورکوي خو هغه چا سره دې مرسته وشي چې هغه په مرستې باندې پوه شي دا دوه پیغلې پوه شوې راغله خپل پلار ته قصه وکړه اوس هغه پلار دا پیغلې استی موسی علیه السلام وسلام راولې تاسو سره تاسو سره مرسته کړې زه د هغه بدله ورکړم موسی علیه السلام ورځي ټوله قصه شعیب علیه السلام وسلام ته بیانوي موسی علیه السلام په زړه کې ویره همدا خو حضرت شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته ډاډینه ورکوي چې بلکل مه ویرېږه الله رب العزت ته د ظالمانو د ظلم نه ژغورلی هیڅکله به هغوی تا ته ونه رسیږي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د مظلوم مرسته وکړو او د ظالم د ظلم مخه ونیسو قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونه کې به بیا هم چې موسی علیه السلام وسلام د شعیب علیه السلام وسلام هغه څاروي او رمه لس کاله څروي او د هغه په مقابل کې موسی علیه صلات وسلام ته شعیب علیه السلام خپله لور ورکوي په دې خپرونې په دې موضوعاتو به انشاءالله په بلې خپرونه کې وغږیږو نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه